چرپا مشهور شاعر دی چرپا چې دی دا مشهور شاعر دی او چرپا چې دی نو دا د شلو کالو په عمر کې و او د ده خور د عمرو بن هند د زوی سره ورسه وه او عمرو بن هند د عربو نواب و یو بادشاه و د عربو عرب قبایلی نظام وو نو قبایلی نظام کې داسې حکومتونه نه وو خو ریاستونه وو لکه زمونږ پخوا په دې وطن کې نوابی نظام او ریاستونه وو هلته نوابدیر وو او دلته د ښار نواب وو خلک ټول دیو به یو بل سره جنګول او یو به یې په بل وژه او قوت د دی وو دقسی عرب هم قبایلی نظام وو دقسی نو عمرو بن هند یو لوی نواب وو د عربو نو دی دومره سړی وو چه د ده خور د هغه د زوی ښځه وه بله ورځ د هغه زوی د ده خور ته به څه سپکی ویلی وی هغه راغلی ورور ته یی وویل ده د عمرو بن هند په زوی پسی یوه قصیده جوړه کړه چه عمرو بن هند یی سره د زوی مکمل وشرماوه په قصیده کی نو هغه خپل وزیران راټول کړل چې دې سړي خو زه وشرمولم، څه ورسره وکړم، مړ یې کړم. هغه وویل چې دا ښکاره نه شې وژلی، که ښکاره دې مړ کړو، د دم قوم دی، قبایل دي، تا ته به مشکل جوړ شي، فتنه، قبایلي فتنه به درته جوړه شي. خو دا پټ وژل په کار دي. او بیا ورته وویل د ده بل ملګری دی، شاعر متلمس ورته وایي، متلمس شاعر د ده ملګری دی، چې هغه هم دې اوسه وژلی نه وي، نو که هغه ژوندی پاتې شو، هغه به دې شرموي. دواړه په چل مړه کړه. صحیح ده. دواړه یې راوغوښتل، ورته یې وویل چې تاسو زما د وطن ښه شاعران یاستئ، زه د بحرین باچا ته خط لیکم او تاسو به لاړ شئ د بحرین باچا ته او ما به ورته وویل دا زما د علاقې ښه شاعران دي، دی به تا ته قصیدې ووایي او د دې به عزت وکړې او عطویه او انعامونه وله ورکړه. نو باچانو به دغسې کول. اوس هم چې د یو حکومت شاعر بل ته ورشي که نه سرکاري دوره باندې نو دی په سرکاري دوره لېږل او هر یو له یې ځان له ځان له خط ورکړ او په علي پاپه کې یې بند کړ. نو دی چې روان شو. نو په خطونو کې عمرو بن هند لیکلي د بحرین حکمران ته چې دا شاعر درغی او دا شاعر درغی، پټ به یې مړه کړي چې هېڅوک پرې خبر نه شي، زه ترې تنګ یم. نو باچاهانو یو بل مرسته په دې کې کوله. چې روان شو نو متلمس ده ته وویل تورپه ته چې هلکه تا خو د عمرو بن هند بېعزتي کړې په اشعارو کې، دا زموږ سړی د کوم په کومه وجه باندې داسې ښه کوي؟ چه مونږ ته وایی زه به تاسو بحرین ته لیږم چه پیسی درکی دا سړی وژنی په چټل باندی په د بحرین په باچا او ده سه وکړه چه دا خطونه ګوری تورپه وویل چه دا پښتو نه ده چه ته خط وګوری عمرو بن هین به وی دا دومره بی غیرته دی چه خطونه یې وکاته ټول عمر به بیا په عربو کی سر ښکته ای خلک به وی دا دسی خلک دی چه اعتماد پرې نه وو بس مړم دی کی خو خپل اعتماد نه ختمو. متلمس هوښیار او مشر و، هغه سته خپل خط وکوتو، اکې لیکلي و چې دا درغی او دا پټ مړ که څوک پرې خبر نه شي. ویل هلکه ما ستا په وجه وژني، ته مې دوست یې، ما ته یې دا لیکلي نو تاته یې خو لیږ دا خط دې وګوره. هغه ویل چې نۀ ګورم، بیا به د عربو جینکۍ وایي چې دا بې اعتماده سړی دی، خطونه ګوري او وېرېږي د مرګه، پرېږده چې مړ شم خو نۀ ګورم. هغه ډېر څه وویل خو ده ویل چې بس مړ به شم خو نۀ ګورم. نو بس سته. عمرو بن هند متلمس ته بېرته راستون شو او تر په لاړه بحرین ته و، چې په کومه ورځ تللی دی بیا پته نه لګي، نکرتون لا تتعرفو شوی دی او د شلو کالو په عمر کې و او هغه وخت نه چې ورک دی تر اوسه پورې تر په لا څه په اخبار او څه کې ور نه لرو چې په پلاني ځای کې ناست دی او چا تړلی یا څه به د اوسه پورې تر په ورک دی نو ډېر کلونه یې وشو څو زره خو تر په لا ورک دی چې کله به پیدا کېږي. فکر هم شو ښه ده ته غلام مقتول وایی د شلو کالو په عمر کې مړ دی نو دی اول د ده په قصیده کې څه خاص څه نشته دی په دې ځای کې خو دا دویم لمبر شاعر دی په عربو کې هم د خپلې محبوبې او د خپلې اوښې او وغیره او د قوم او د خپل تره د زوی نه شکایات دي هغه کوي پاتې نه شو کنه د بړیت څه ویلي وی خو زلمړ شو لخولته اطلال په لوحو ځلېږي په شان تا د باقي خال پۀ ظاهر اليدې په ښکاره لاس ځلېږي په شان تا د باقي خال پۀ ظاهر اليدې په ښکاره لاس. اتلال مخکې مې ویلي هغه کنډراتو چې باران نه پیشو صفا کړي نو دا کنډرات داسې ځلېږي لکه چې یوه زنانه په دې مړوند خال والي او دا خال نو مالکڼه ورته وايي. ته به وايې که جاويد د مالکڼې غدوتن په وخت د سبا کې حودج مفرد دی او حدود جمع ده. دا بنو مالک قبيلې جينکۍ روانې دي په کجاوو کې ناستې دي په اوښانو سورې دي نو ته به وايې که جاويد د مالکڼې مالکڼې جينۍ. مالک کڼه خدای جنۍ شوه کنه د بنو مالک قبیلې غو د هغو د وطن په وخت د سبا کې خلایا سفینل غټې غټې کشتۍ دي غټې غټې کشتۍ دي بې نواسې پې په خوړونو کې بې نواسې پې په خوړونو کې من ددی د دد علاقې دد د علاقې نوم دی نو ته به وایې د دد د علاقې د خوړونو غټې غټې کشتۍ دي خلایا جمع د خلیه د غټه کښتۍ ته وایي نو اذا او سفین د کښتۍ ته وایي نو غټې کښتۍ دي نواسب جمع د ناسفتون د خوړ ته وایي غټې کښتۍ د خوړونو د دد علاقې دي داسې ګوري ګوري کجاوې روانې دي ته به د دج د دد علاقې د خوړونو کښتۍ دي عدولیت او مل سفین ابن یامین یجر بها الملاح طورا ویهتدی ابن یامین چې دی دا یو کس و چې هغه به کشتۍ جوړولې ابن یامین نو دا عدولی دا په بحرین کې یو کلی و هکې به کشتۍ جوړېدلې عدولیت یا خو دا کشتۍ د عدول کلي دي د بحرین او من سفید بن یامین یا خو کښتۍ د ابن یامین دي دا هم یو سړی جوړولی عدولیه کښتۍ د عدول کلي دي یا خو کښتۍ د ابن یامین دي یجورو بها الملاح چې ګرځی دې کښتو لره تاوی کږی کږی دا کښتۍ ملاح ماڼکې ملاح ماڼکې فوراً یو ځله ویهتدي او کلی نیغې ولي. ماڼکې کشتي بان ته وایي کشتۍ چلوونکی. نو کله دا کشتۍ کږه کړي په دریاب کې او کله یې سیده ولي. یجره بها الملاح کږوي دا کشتۍ ماڼکې فوراً کله ویهتدي کلی نیغې روانې کړي. په دریاب کې به دا کښتۍ روانې وې، د سعودي او د بحرین په منځ کې دریاب دی، په دریاب کې جهازونه رواني، اوس د سعودي او د بحرین دواړو حکومتونو په اتفاق یو پل په دې دریاب کې جوړ کړو، چې تقریبا یي به دا تیس چالیس کیلومتره پل به یي، تیس چالیس کیلومتره او دا ډبل پل دی دوه سرکونه دی پکی او په مینځ کی یو چوک جوړ کړی دی چی ددم پکی پاټک دی او دهغم پکی پاټک دی او یو شیشه بند هوټل هغه په خپل طرف جوړ کړی یو شیشه بند هوټل دیو په خپل طرف جوړ کړی او چمندونه دی پکی او مازیګر له خلک سیاحت له ورځی د دمام په طرف بحرین دی دمام په سعودی کی دی موږ ورغلی وو په روژه کی. ورغلي په کې ناست وو، د ورخاړي په چمن کې ناست وو او تېر چاپېره دریاب دی او جهازونه په کې روان وي، مالدار او دا پل دی، بعض ځای کې دا پل لوړ کلی دی، د وریځ کلی چې ښکاري ته وایې دلته د غره غونډۍ ده، هغه پل داسې ګول اوچت شوی، په دغه کې دا جهازونه وځي که نه، د دوه قدمه چې دریاب په دې غاړه کې اوبو کې ورغلم، دوه قدمه چې مې چې وکاته لاندې یو کوی ښکارېده، دا دریاب کوز به ژور وو که نه، ښه ګوه صیب دوه قدم مې دغزي پورې واغست خو هیڅ ستا پسې بل قدم مې نه اغست چې شي تا ور ونه ښویږم هیڅ تا خو یو کوي ښکارېده غونډ دریاب و ټول کړ پولې سینې پرېږدي خو هلته پوره څه وخت کې نو يشق حباب الماء حيزو محابها كما قصب ترب المفائل باليد مفائل وړو ته وایي دا دریاب کې چې کشتۍ رواني دا اوبه دې څښلۍ هې دا اوبه دې څښلۍ کنه دسې او حباب چپو ته وایي چپې الحباب اللجي لجي نو چپو ته وایي د دریاب دا کشتۍ رواني دا دریاب چا چپې شلۍ او دسې دا چپې شلۍ لکه دا واړه چې په شګو لوبې کوي او په خاورو او دا شګې او خاورې ډیپۍ ډیپۍ کړي او بیا بېرته ترې ځي او یا دا ډیپۍ نیمۍ نو په مينځ کي داسي چل وکړي لسي ايه د الله په توره وي نيمه و ايه دلته خو ټيپ دی کنه وي د الله په توره نيمه و ايه نو سکه کنه واړه وي د الله په توره نيمه و مينځ کي لاس کيږي او دقه سي دا معنا دا ده يشقو شلي حباب الماء چپه د اوبو حزومها سینې د دې کښتو شلۍ سینې د دې کښتو بها په دې کښتو سره یشق حباب الماء شلۍ چپې د اوبو حزومها سینې د دې کښتو بها په دې کښتو سره سینې مخکي کنه د کښتۍ دا سینه دا اوبه شلۍ کنه دسې کما قسم ترب المپائل بالیدی لکه څنګ چې تقسیمۍ خاورا واړه په لاس باندې لکه څنګ چې تقسیمۍ خاورا واړه په لاس دسې پکې لاس کیږي او زړې پۍ د الله په توره بیلو کلب کی لو دم کړی دی دغه ډوډۍ خلاصه دی وفي الحي احوا يلفظ المرد شادن مظاهر سمت لولو ان وزبرجدي راله اوس راغې محبوبې له د هغې خبرې کوي د محبوبې ته شپې ورکړه د اوسۍ سره د اوسۍ په خدو خال به لګیي وفي الحي احوا دا قصیده ته خو ټیپ دی په زوره نه شو والی تاسو څه زه تړلی یم ښه ينفذ المرد سنډي مړوند مړوند پیژنې دا مټه فلا روان دا مټ د سوي کنه سره تاسو د روان د سلا سوي کنه وای نو جنکې خو د سمازل نه کوي کنه به هم چې باندېوالي جنکې نو داسې کوي ساده مزل کوي شادینون پیغله ده سیرله ده سیرله سیر لا پیژنئ باډی دی پیژنی دا بزه چی نوی بو کری شی کنه او دی بوټو ډلونو ته خیږی ډلونه خوری خو ټی استاد پیژنی ښا انځر ته ستاسو په خوړ کی ختلی ښا شا دی نون سیر لا دا سیر لا دا تشبیهات دی مظاهرو سیم ته لؤلؤ ان و زبر جدی مخی ته په ګریوان بانی. حاصلولو ته وایي، نال ینولو، دلته باب تفاعل په مانا د مجردو دی، نال ینولو حصول ته وایي، ولا ینالون من عدو نیلا، خمیله په عربۍ کې ځنګل ته وایي، الخمیلة الغابة، غابه هم ځنګل ته وایي، اسد الغابة، زمری د ځنګل، د شمس الدین ذهبي کتاب اسد الغابة، زمری د ځنګل، صحابه زمری دي، دا تاریخ اوس دلغابه ولا ځنګل شو نو په دغه کتاب کې د صحابو حالات دي. اسد الغابه نه دی اسد الغابه زمری کنه یو زمری نه دی صحابه خو ډیر زمری دي ښه رب رب رمې ته وې رمه د وسو رمه د وسو رمه خزولون ځانله شوې ده ګودر ته یوازې روانه ده یوازې چینې او ګودر ته په روانه ده منګی په سر دی ته به وایې لکه ځان له اوسۍ د درمې نه ځانله شوې ده خزولون ځانله ده تراعي چې څر کوي بې خمیلتن په ځنګل کې څر کوي په ځنګل کې. او د عمرو بن کلثوم په قصیده کې به یې په شعر کې اغسته و، ذراعی عدل ادمع بکر هجان اللون لم تقرع جنینا دغه شعر کې تشبیهات دي. المع په عربۍ کې غنم رنګو شونډو ته وایي، غنم رنګې شونډې، غنم رنګې شونډې. سرو شونډو ته هم المع وایي، سرو شونډو ته یې هم وایي. وتبسم خندا کوي، خندا کوي. ان الماء د هغه غاښونو نه چې په سرو شونډو کې، په غنم رنګو شونډو کې ځلېږي. وتبسم خندا کوي ان صغر الماء د هغه غاښونو نه چې په غنم رنګو شونډو کې دي. دلته د اوسو سره تشبیه ده که نه؟ نو ځکه غنم رنګې وایي. کأن منورا ته به وایې ګلې بابونه، کأن اقحوانا منورا ته به وایې ګلې بابونه تخلله واقع ده حره رملې په خالصو شګو کې دعسون چې ډېره کوي ده د شګو له نه دي چې لمده بل ده څه مانا ته به وایې لکه چې په لمده بل ډېرۍ د شګو کې ګلې بابونه ولاړه ده نو ګلې بابونه یو ګل ده یو بوټی ده چې تک سپین ګل کوي. سپين ګل وای دا غاښونه دسې پړقيږي په دې غنم رنګو شونډو کې ته وای ګلې بابونه ده او په نيمناک او لمدبل ډيرۍ د شګو کې ولاړه ده پوه شوپه دا تشبيه د غاښونو د ګلې بابونې سره په سپينوالي کې ده وتبسم خندا کوي عن الماء. د هغه سپینو غاښونو نه چې ځلیږي په غنم رنګو شونډو کې کأنها منورا ته به وایې ګلې بابونه ده تخلل واقعد حر الرمل په خالصو شګو کې دې شون چې ډېره کوي دا له ندی د هغې دپاره لم دبل دی سقته ایات الشمس الا لساته اصف ولم تقدم علیه باصمد سقته خړوب کړي ده دغه شونډې اوبه کړي دي دغه شونډې ایات الشمس شغلو د نوره په دې غاښونو په دې شونډو باندې د نور شغلې دي داسې پړق کوي لکه ته وایې نور پرې خپلې شغلې رارتلي دي او د شغلو باران پرې شوی دی. سقته اوبه کړي دي دغه غاښ او دا شونډې ایات الشمس شعاع د نور شعاع د نور ایات جمع د ایتون ده شعاعو ته وایي ځنوال. الا لساته مګر اوری ترې پاتې شوي دي. اوری، اوری پېژنې؟ د غاښو د پاسه دا غوښنده یې ته اوری وایي. د غاښو د پاسه نه دا، د غاښو د پاسه دا غوښه یې ته اوری وایي. دا یې توري دي. ولې تشبیه د هوسۍ سره ورکوي که نه؟ نو د هوسۍ اوری به توري وي نو موږ څه لیدلي دي؟ من خو چې را چټېږو کتاب دی او طالب دی سبق دی اول هم خپله ځان له وچاپ سبق او بیا چې ملا شوم چې طالب دی او سبق دی طالب دی او سبق دی بل څه نشته موږ د ورود اصول څه خبرې سقط هو او بکړی دی دغه غاښونه او دا شونډې ایات الشمس شغلو دنور الا لساته مگر اورې تورې دي او سپا لم يتخددي ووجه او د دې لپاره مخ دی، د دغې محبوبې مخ دی، څنګه مخ يې دی؟ کأن الشمس ته به وې نور القت رداءها ارتلی دی پې خپل څادر. صد برکلي استاذه! ته به وې لکه چې نور پې خپل څادر ور ارتلی وي، نو د نور څادر به تک تور وي نو کنه؟ تور به چپ زرې استاده نو د لمر څادر خو تک سپین دی کنه د شعاعو د شغلو څادر دی کنه نو ته به انور پې څادر ارتلی علیه په دې مخ باندې نقیل لونې صفا رنګېده صفا رنګېده لم یتخددې کوت مخې نه دی کوت مخې نه دی کوت مخې نه دی ولې ځکه پېغله جینۍ ده کنه چې زنانه چې مشره شي نو په دې تندي کې دا لارې وشي که نه، دې تندي دې لارو ته کوت وي که نه، دارنګې نارینه هم چې وخې وشي بیا دې تندي کې دا لارې او دا دغه وشي که نه نو کوت شي، نو کوت مخې نه دی. دا حقیقت ده بعضې زنانه چې بوډۍ هم شي د مخ ایسري کوي که نه، نو مخ کوت کېدو ته نه پرېږدي که نه. لم یتخددی کوت مخې نه دی، کوت پېژنئ چې څېره دغه شي. په وخت د حضور د مقصد کې چې زما کله خپل مقصد وي لکه دغه محبوبه زه پسې ځم بعوجاء بعوجاء په هغه کږه وږه په هغه مسته اوښه باندې په مسته اوښه باندې مرقال چې تېزه ځي ارقل يرقل ارقال په عربۍ کې تېزوالي ته وايي. مرقال چې تېزه ځي، بعوجاء، زه زما په هغه مسته اوښه باندې مرقال چې تېزه روانه يي. ارقل يرقل ارقال تېزوالي ته وايي. عوجاء مسته اوښه يي، کږه وږه روانه يي. کله دلارې یو طرف وئ کله دلارې بل طرف وئ کله یو وئ کله بل وئ سیده نه ځي دې ته عوجا وئ عوج خو په عربي کې کوږوالي ته وئ خو دلته معنی دا ده تروح وتختدي راځي مازیګر وتختزي او ځي په سهار کې امونین کا الواحل ایرانې نساتها علی لاهب کانه زهر برج ذی امون مضبوطه اوښه ده مضبوطه اوښه ده که الواح العرانې په شانته د تختو د تابوت په شانته د تختو د تابوت په شانه مضبوطه ده د تابوت د تختو په شانه اواره مضبوطه ده صندوق پیژنې ایران تابوت او صندوق ته وایي ایران نه ایران د تختو د صندوق په شانه مضبوطه ده او د تابوت نساتها تیزو مې زه تیزه روانه کړم نسون هم تیزوالي ته وایي ښه نس هم تیزوالي ته وایي عوجا هم تیزه ده خو عوجا هغه تیزه چې کږه وږه ځي کله لار یو طرف وي کله بل او نسات مطلقې تیزوالي ته نساتها تیزو مې زه تردی که انها سپه نجات تبری لازعرا اربدی اربد خړ شترمرغ ته وایي شل خړه شترمرغ ازعر نر شترمرغ نر تبری مقابلې او منډې ته وایي مقابله او منډه جمالیه جمالیه نر ښځی ده وجنا او کره اوښه ده کره اوښه ده تر دې منډه وي تر دې منډه وي په سفر کې منډه منډه پېژنې منډه وي داسې تېزه منډه وي که نه که انها ته به وایې دا اوښه چې ده سپه نجتون ښځه شتر مرغه ده ښځه شتر مرغه ده تبري چې مقابله کوي لأزعر، د نر شترمرغ سره، اربدي، چې خړ رنګی دی، خړ رنګی شترمرغ دی. پوه شوې په خبره؟ ته به وایې، ښځه شترمرغه ده او په منډه کې مقابله کوي د نر شترمرغ سره، چا خړ غونتوي، نو هغه بیا ډېر تېز وي. نو دا شترمرغ او شترمرغ چې یو ځای له منډه وهي، نو دواړه چې منډه شروع کړي، نو دا کوم چې پکې لږ کمزوری وي، دا د دې منډې سره چې الوزي غونتم، کوم فکر چې الوزي غونتم. المعبد اللاحب الطريق الواسع وظيفه د سوی ته وایي د حیوان دا لاندې سوی دې ته وایي. د اوښ هغه سوی ته خبن وایي کنه دقه خبن وظیفه ده تباري مقابله کوي مقابله کوي عطاقا د کره اوښانو سره کره اوښان عطاق عطق په عربۍ کې کره والي ته وایي. عتیق په عربۍ کې مضبوط ته وایي، زوړ او مضبوط، ولیطوفوا بالبیت العتیق ناجیات، داسې کره اوښان چې تېزي، داسې کره اوښان چې تېزي، نجا خلاصولو ته وایي، نو تېزې منډې ته هم نجا ځکه وایي چې د آفت نه خلاص شي، مقابله کوي د کره اوښانو سره. په عربۍ کې جمع د سرار ده، سرار باړۍ ته وایي، غوره پټی، غوره ځمکه، غوره ځمکه، نو غوره ځمکه مونږ باړو ته وایو، باړۍ، په پښتو کې پلانۍ باړۍ که نه چاسرې وغیره پکې ډېر وي نو ښه فصل کوي، هغې ته اسره وایي، نو سرار یې مفرد دی. اغیت هغه ځمکې ته وایي چې ډېر نو شینکي پکې وي، ډېره سرسبزه او شنه وي. چې په شپږم اوومه مياشت کې ايسته بچی ولويږي بې وخته او ايسته غولانځ وچه شي او بيا وچای نو وچه وچ حيوان بيا مضبوط وي که شوده ترې نه لوسل کېږي نو هر څه خپله خوري بچي د غم اوسنۍ تربعت القبين دا اوښاد سرکۍ په قبين مقام کې. چه ډیر شین کی پکی ډیره سر سبزی د دی لغت دی قسم زړه ډیر تنګ یم حدائق مولیل په باغیچو د هغه دویم ځل باران کی الاسره چه څربه ځمکه یی اغیدی چه ډیره شنه یی سر سبزی په هغه کی څریږی. ښه روعة يري ته مو يې راګرځېدل دا اکلب چې دی هغه حیوان ته وایي چې سوربخن غونته حیواني هغې ته اکلب وایي سوربخن حیوان ته اکلب وایي نو دا په احادیث کې راځي دا ډېر تکړه حیواني اکلب او ملبد د څه لکۍ، ذي خصول، چې ګڼه ده، د ډېر اختو لکۍ ده، د ډېرو اختو لکۍ ده، په دې اړوکي پسې ډېر اخته دي که نه، د چا نه ځان ساتي، روعات اکله په امل به دې د املو د هغه سوربخن اوښ سوربخن اوښ نه مل به دې چې اړکي، اړکي، اړک اوښي. نو اړک اوښ چی یا اړک سخی چی زاړی سخی زاړی غوا بی کئ او څر نه کئ د هر ځای کی چرته غوا خلچی استاذ وینی نو په سیزو التان ټی کئ او دوړه دباب کئ او هغه بی کئ او څرونه نه کئ اړک سخی کنه اړک نو دسی هم اړک اوښ به هم دقه سی کنه او هغه بل نور غوا غوان چی خسی شوی هغه البانان د خپل خیټ سه کاری د لکۍ هډوکی باندې ګڼې ايښته دي ګڼ وچ ګڼې وچغني دي دواړو طرف ته يې ګڼې ګڼې وچغني دي نو دې وچغنې په دې هډوکي باندې احاطه کړې ده ته به وې د غوندې په ستن باندې دا وچغنې دې هډوکي د لکۍ ته ګنډلې شوي دي ته به وې د غوندې په ستن باندې په شانته د مشک ده غولانځې په شانته د مشک ده څنګه مشک دی زاوین چې وچ دی مجددي کود دی زاوین وچ دی مجددي کوت دی کوت دی وچ دی بیا شاوخوا مشک څرمنې کنه چې وچ شي دا کوت غونته نه شي دقه نو غولاندې دا اوښه وچه شوې ده نو غولاندې وچه شوې ته بیا د وچ او د کوت مشک په شان غولاندې ده لها پخیزان اکمل النحز فیهما کانهما بابا منیف ممردی لها د دې اوښي لپاره پخې ځانې ورنونه دي، ورنونه ځنګونونه دي. اکمل النهض فیهما، کامله شوې ده غوښه په دې دواړو کې، کامله ده غوښه په دې دواړو کې، سم غوښین ځنګونونه دي. کأنهما، ته به وایې دا دواړه ورنونه بابا منیفل، ګېټ دی، دواړه دروازې د بنګلې دي. ګیټ او دواړه دروازې د بنګلې دي. داسې بنګله ممره دي چې په کاڼو او په سنګ مرمرو جوړه شوي. قواري راکه ممرد، په کاڼو او په سنګ مرمرو جوړه شوي. د سنګ مرمرو بنګله ده او غټ ګیټ پرې د دوو دروازو تړلی شوی دی. نو دا دواړه ورنونه ته به وایې هغه دواړه دروازې د ګیټ دي. د دې د پاره غوښه ده چې کامله شي د دې پاره زنګونه دي چې کامله شوې غوښه په دې دواړو کې ته بویه دا دواړه بابا دوه دروازې دي او ګیټ دی ګیټ تم بابا وایي منیپل د هغه مضبوطې بنګلې ممرلدي چې هغه مضبوطه یي په سنګي مرمرو. د دې اړوکي یو د بل د پاسه دي دا د ملا اړوکی دسي کنه نو دا فقرې په یو بل د پاسه پرتي کنه دقسې د ملا اړوکی دی دا فقرې دقسې پرتي کنه لزت پیوسته کېدو ته وایي پیوسته کېدو ته وایي او اجرنتن گردن ته وایي گردن نو دا څټ نه دی دا څټ د دې اړوکي سره په دې بند کې پیوسته شوی کوم دا پیوسته شوی لزت پیوسته کېدل خلوب په عربۍ کې پښتو ته وايي پښتۍ، حني، لينده، الحني القصي، والطي محال، ولها محال، د دې اوښې ملا ده، د دې اوښې لپاره ملا ده، طي، چې راتاو کړې شوې ده، راتاو کړ شوې، راتاو ملا يې ده، کالحني خلوبه، په شان ته د لیندۍ دا پښتۍ دي، پښتۍ یې په شان ته د لیندې دي، لینده. را کږې شوې دي کنه را کږې. و اجرنة د دې دپاره ګردن دی، لزت چې پیوسته شوی دی، بداء منضد په هغه هډوکي د ملا پورې، داسې هډوکی منضدي چې دا فقرې په یو د بل د پاسه پرتې دي. و تيم محال د دې لپاره ملا ده راتاو کړې شوې په شان ته د ليندي پښته يې د سر لګې شوي و او مې پاره ګردن د لوز زړ چې پيوسته شوې ده بداي منزه دي په هغه اړو کې د ملا پورې منزه دي چې پقرې يو د بل د پاسه پرتې دي که انا کې ناسه